قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف الله من صفي وای کله چې دیو عاجزي وکړه چې د څه چل دی څنګه حالت تکلیف رسیدل دی د سی یو د سی لګي پیسې مرا ور دي مونږ ته په نرخ کې ارزانی وکا خیرات را باندې وکا بیا هم سړی رور دی غیرت سړی لورځي چې زما د ابا جان بچي د یعقوب علی السلام په اولاد دا سونه سختی تیریږي عجزي ولیدا ځانې په قابو کې را نوستو قال هل علمتم ویل آیت تاسو اقرار کوئ تاسو خبرې ایما فعلتم بی یوسف دا هغه هغه چې تاسو کړ دې د یوسف سره او دا غي ضرور سره اذ انتم جاهلون کله چې تاسو نه خبر وئ یوسف او کنان کوی ته گزارلې او غټه پسې چار اگستی دی واشب نیازبین انسان داسې په ناس تنعم پاللې شوی هغه یو پسې غټه راغستی دا سرور لا چقام هغه بل وای نه نه نه وای نسی تاسو ټوله خبره دا ټوله خبره دنیا دداسې دا زما رور د ابن یمین قد من الله علینا احسان کړو الله په موږ باندې یقینا شان دا ده چا چې تقوا اختیار کړو صبر وک یقینا الله نزای کوي اجر د نیکو کارو قالو نو ویل دی الله قسم بالله لقد اثرک الله پتا کې سره غره کړ دې تعالی الله په مونږه او یقینا مونږه خامخا خطا کار وهو ارحم الراحمین دا الله د ډیر مهربانا د مهربانه کوونکو نه اذهب اذهبوا بقمیصی برادرانی یوسف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رسختای ابن یمین خو یې والا ته په بلنه اي کیا بات ہے عجیب غل دی کې دې دې لرا علی وجه ابي په مخدا با جان زما خبر ورته شوی ابن یمین به ورته ټوله کیسې کړي چې لالا دسه چلو دسه چلو موږ سره دا وکړه دا وکړه یعقوب علیہ الصلات والسلام پتا پسې د سې جاړي زمونږه بیا ترورای پتا پسې د سې خپدا دا غمونه دي غمونه دي ا قمیص می ابا جان ته وړو چې پغه باندې می دغه سره سوره سوره کړي چې ستا بچي بچي شرم خو خور او دای قمیص دی وس بزا وړما قمیص الشفا د شفا قمیص بام زوړما دونیم سو میله فاصله ده یوم یا شیاته ورځې فاصله ده دوه روایتونه دي اے یعقوبا چې د مصر نه پتا باندې دی یوسف بوی لګي په دونیم سوا میله فاصله کې ز مصر شبوی فرحن سنی دی چرا در چاه کنان نشن دی دی تا پر کنان کوئی کی دا یوسف ولې نه لیدا بوی درمانه ولې نه راته چې پدری فرسخه کې تا ته پروت دی دا ول نو ورته کته سماته نسبت د بی قفتوب نه کوي د یوسف بوی را باندې ولګي قالو تلا الله الله کله چې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ په بیت الله باندې حجاج بن یوسف ته طرف نه چړای وشولا ټکر نه غرمه اسماء رضی الله تعالی عنها د ډیر عمر د ابوبکر بچي حضرت عائشه خور د زبیر ابن عوام بی بی د عبد الله ابن زبیر مور وټکند غرمه چې عبد الله ابن زبیر په خلو کې ډنډ ډنډ نه وته دا ورته چې بچیا ولې را دي ولې را وته ستې دي وی به را تختیدل نه یم یو مشورې لرالم ول څه شی بچیا ویل هغه طرف نه خلک په بیت الله باندې بیت الله تر ورسېدل او دا هغه د کسانو گزارې په بیت الله باندې وشورو دي خو اوی عن قریب دی چې دا کسان مانه واپس شي درته چې بچیا دو پرتګونه واغوندا ځکه چې پته نه لګی ستا سره دشمن څه کوي او بچیا د خپل املا دی بیا کله کو وتړه دو درې زه درې مې ورته دا وی چې بچیا کله چې د رسخته ده وتر اخته شه د دې وختو کې چې خلونه ډن ډن وختو قال الم اقل لكم بشیر راغه وی یوسف مشتره ابن امین مشتره یوسف لا الله حکومت ورکړي خو کړه چې یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دا کس لګا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام عزیزی مصر ته یو خط لګلې و خط ډیر درمن خط دی ما باندې الله امتحان راوسته به ولدین په بچی هغه بچی کان لی احبا چې ما ته ډیر محبوب یوسف هغه بچی را نه لاړو الله ورکه چې یوسف د په کم دین پرې خو د نورې خبرې پرې دوا حکومتونو د چا ز سکاب علا ای دین ترکت یوسفا یوسف د په کم دین باندې پرې خو ده بیا ورته قال علی الاسلام هغه په اسلام باندې او یعقوب علی السلام آل آن وس نعمت پرشه وس دا نعمت ده او نشته ډوړی زمونږه مصب علیالن دو رزونه دو شپونه مونږ څه کلی نه دي البته ای بشیرا چې زما د بچی زیره دی راوړې زبتا ته واجب دعا وکم ولكن هو هون الله عليك سكرات الموت اے بشیر الله دې پتا باندې د مرګ سختي اساني کی معلومه دا شو چې چا در سره احسان وکړو کایسم نمومي څه شي نه چې ورکه دعا ورته وکړه د آخرت دعا ورله وکړه الله دې پتا د مرګ سختي اساني کی قالو تلا ویل قسم په الله با جانا فرتد بصیرا قال الم اقل لكم ویل ولمانو ویل تاسو یقینا ز په يم د طرف د الله نه پغه سچ تاسو نه پويږئ شپږ لسم آیات کې حضرت یعقوب علی السلام ویلو قالوا یا ابانا ویل ای ابا جان زمونږه بخنه غواړه موږ د پاره د پر ربنا ژوندۍ پیغمبر ته ویل شي چې مال الله نه دعا غواړه یقینا موږ خطا کار ور زر دې چې بخنه به غواړم تاسو د پاره د پر ربنا دعا یې رښتو کړه سحر ته چې چربانګي کې بچي وامه یا قال سوف استغفر لكم قال سوف استغفر لكم ربي زرد چې بخنه بغواړم تاسو د پاره د خپل الله نه یعنی بچو تاسو حق د یعقوب او د ابن یمین ځای کړي بچو اول بزا وې تویما تاسو سفارش به وکما بیا خپل الله ته چغوام مصوفه ذکر اول مولانا سعید احمد خان سے و یوزے کی تقریر کاو نویلا جوان کی جذبات میں جوش ہوتا ہے د جوان په جذباتو کې جوشي حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام ان پن کی ویل الله تعالی سو بخی اسلیه یوسف نه معافی می جلته کی او چې چا معمری هغه ډیر دانشوري قال سوف استغفر لكم ربي یقینا دغه الله بخون کې مهربان دی هر کله چې داخل شو په یوسف باندې رال لاړ لاړ دواتیا کسان دی دواتیا کسان پشان شوکت باندې روان یوسف علیه السلام د مملکت خلکو سره بهر تراوته چې زما باجان را روان دی او عزیزی مصر دی مخلوق ور سره دی مخلوق ور سره دی یوسف علیه السلام سره بهر تر روان دی والملک فی اربعت الاف من الامراء یوسف علیہ الصلوۃ والسلام په څلور زرا عمراو کې را روان دي ما کل امیر خلق سره د هر امین رام ډیر کسان دي مانا په زرګاو خلق په لکاو خلق د ابراهیم د حضرت یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام یوازې بادشاہ خو نه دی نبی هم دی کنه نو خلق د نبی علیہ د حضرت یوسف علیہ السلام امتیانم دی او ما تحتم دی یعقوب علیہ السلام خو مام سچړګر پلار نه دی یعقوب علیہ الصلات والسلام خو مام انسان نه دی خدای الله د خلیل د ابراهیم علیہ الصلات والسلام نو سه او د اسحاق علیہ السلام بچي یعقوب له الله عجیب شان ور کړو یو پیغمبر چې راځي او د پیغمبر پلاری د پیغمبر بچی د پیغمبر نوسی زمدا کوم عجیب خوشحالی وای نو پلکاو خلق روان دی او مخه تر وته هر امیر هر امیر سره د یو لوی لخر نه دی سلور زره عمر دی وکړه چې دا د مخه لرالل يهودا ده حضرت يعقوب عليه الصلاه والسلام د نیول ده ودا تپوس د يهودا نو کو چې دا څوک دی دا چا لخ کړی دی دا فرعون د مصر معلومیږي هغه ورته ابا جانا لا بل هاذا ابن کا یوسف نه نه دا بلکې ستا بچي یوسف علیه السلام دی کله چې دیو قریب وراله یو عجیب خوشحالي ده د دې خوشاله انتها د دې خوشاله بیان په الفاظو کې نشي کېده قریب را لاړل یوسف علیه الصلاۃ والسلام تلوار کوله چې په خپل باجان باندې سلام واچي خو دې من کړې چې تما چوا استاد باجان درجه پته اوچته ده اوچته درجه والا سلام بکې په لاندې درجه والا باندې وکړه چې یعقوب علی السلام راغی فنظر فنظر یعقوب الی الخيل والناس والعساكر دا لخر ولې دې په دې لخرو کې را روان دي یوسف علی السلام مخې لراغه وېدا چې کله سلام ورته کاو نو سلام کې یو عجیب ټکی ویلې یا سلام علیک یا مذهب الاحزان سلام دی پتا باندې الری کون کې د غمونو وا یوسفا وسپورستا غمو غمو غمو دل دکړو والره کون کې د غمونو پتا دې سلامي وبکا وبکا وبکا ما هو یوسف یعقوب علی السلام په جړا شه زاد نشه پرده یوسف علی السلام په جړا ده سو وخت پورې یوسف علی السلام په غې کې نیولې او جاړي جړا د یعقوب د خوشاله وا او د یوسف علی السلام جړا یو د پلار سره د میلاوي دو بل پلار سپینګره شوه د پلار په غم باندې د پلار په غم باندې د جړل دو اتیا کتا کسان کم ځای ته داخل شوی وروره مصر ته او چې کله د مصر نه راوتل فرعون پسې فرعون نمخ کې سو زره کسانو چې لا کسانو دوه وتیا کسانو نه سو جوړ شو شپږ لا کا د مصر نه را روان شو فلما دخلوا على يوسف هر کله چې داخل شو په یوسف باندې نو زه ورکه خپل ځان سره خپل پیدا داتا دا عارضی زیو عارضی یو سټیج تیار شو اوا الیه ابوی زه ورکه د خپل ځان سره خپل بې دادا تا سو کوی چې مور نه وا مور مخکې وفات شوه ابن یمین چې کله پیدا کېده نو هغه وفات شو خو ابن جریر تبری وایي چې د قران او د حدیث نه پورا صراحت دلیل پدې نشته چې مور وفات ده دا خو غم د یعقوب پتر لګي د زنانو مبنا په تستر ده چې د یعقوب غم داو نو چې د د ابي به کم غم وو فلما دخلوا على يوسف آوا الیه زه ورکا خپل بای دادا لا کمور زنده نو بیا هیڅ اشکال نشته او کنه نو بیا ترورای دا وقالت خلو مصر ویل داخل شي خار تا کدا الله رضا شي پمن باندې مصر ته دا ټول مملکت ور سره روان دی یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام مصر ته دنه شو معلومه شو چې د چا د استقبال د پاره بهر ته وته شي ورفع ابوه علی العرش ورته کړه خپل پیدا دا پتخ باندې شاهی کم تخت چې وو هغه ته مور او پلار پورته کړه وقد احسن بي او خیګړه کړو الله ما سرا اذ اخرجني من السجن کله چې زرا وستما د جیل ابا جان تا مختصره خبره چې ابا جانا جیل تم پکې تله دا سختې دا سختې خو کوي خبره ونه کړه کوي خبره ولی ارونه ناستو د حیا د وجنا از اخرجنی من السجن کله چې زده جیل راويستم تاسو را واستې د باندونه زکه د دین کار د مرکز نه خوريږي او پس دا غنا ان زغ شیطان چې وسوسه چولې و شیطان زما زما درونو ترمنځ یا با جانا درونو نه مخه پکېګا اصل کې لوی کاروایی شیطان کړي وا اے زما رب ترا کړ دې ما ته بازي د حکومت نه وصلاتا سو خبري وسیله کوي رب قد آتیتنی الله تا ما ترا کړه مل الملک د بازه د بادشاہت را د ظاهری نعمت وعلمتنی او تا ما ته تعلیم را کړه من تاویل الاحادیث د تعبیر د خبرنا دا باطنی نعمت فاطر السماوات دی وای الله مونږ په وسکا د صالحینو سره ذالک من انباء الغیب دا ټول واقع د اخر نواله اول نواله تر اخره دیکې صداقت د محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم دا واقعات د غیب دی دا د واقعاتو د غیب نه دی وای کومګه د دې ته پیغمبره وکایم من آیت ډیر د آیاتونو نه پسمانونو پسمکو کې تیرې د خلق په غیبانه خپل نظر دی دیو د غینه اراس کوونی کې سرسری نظر په تیرې خنور ګوري نه او ایمان نه راوړي اکثر د دیونه په الله باندې مگر دې دیو شریکونه کې د الله سره یعنی اکثر مؤمنان د الله سره شریک ګرځوي روح المانی وای کته نن زمانہ کې خلک وګوره چې د مړو نه سغواړي نو وای دا د چنجور نن نن ډیر زیات دي په دې ځای باندې علامه لوسی یو غد باس لیکلې وما یؤمنو اکثرهم ایمان نه راوړي اکثر د دیونه په الله باندې مگر دې دو حصدار ګرځون کې د الله سره مگر سړی چې واه کوله موږ دیو ته دا حل د کلونه ایا دا خلک رګرځي پزماکه کې و دې ګوري سرنګي او انجام دا کسانو چې مخکې د دیونه خامخا کور د آخرت غره ده دا کسانو د پاره چې تقوا والدي ولې تاسو عقل نه لرئ حتا اذا است اثر رسول دا د مشکلاتو نه ده اذا است اثر رسول وای کنه جی نا امید شو رسولان د سنا نا امید شو سنا نا امید شو من ایمان قومه دا مقدر دی یو توجیه دو درې توجیه درته کوم حال دا چې په دې کې شپږ لس توجیهګانې بلکې دو درې توجیهګانې جوړیږي خو چې دوه دیر شو کې تاسو دوه یاد نه کوي ځان په معنا د ګمان خیالو کو غیر اختیاری وظنو او ګمانو کو خیالو کو نبیانو غیر اختیاری انهم قد کذبوا چې یقینا د دیونه غلطي واقع شوه دا په بیان کې کوزيبو وای کنا دیونه غلطي واقع شوه دا په بیان دا غیر اختیاري بیان پیغمبرانو کې تواضع چې الله مونږ به دا بیان سم نه کړي کدا ولی څنګه چلو شو حتا اذا است اثر رسول نا امید شو یعنی امداد د دیونه رستو شو تراخ نصرهم تر دې چې نا امید شو رسولان ویا د ایمان د خپل قوم نه هوایستا وظنو او خیال کو نبیانو غیر اختیاری انهم قد کذبوا یقینا ویا نو خلاص به کومه هغه څوک چې زمونږ به خوښ شو ولا يرد اوس یو یو درته بل وایم یو بل نه وایم دې کې یو وایم د قیات کې دام غټ خبره ده حتا ازسته رست شوبا رست به شزمږي امداد اوس بدا یادوي هر یو دا فرض عین دی حتا ازسته اثر رسول رست به ش امداد دیونه تر دې پوری را بغه دیو ته زمونږ امداد فنجی من نشا خلاص به کومه هغه څوک چې زمونږ به خوخه وا او نو واپس کیږي زمونږ عذاب د قوم مجرمانو نه لقد کان فی قصص عبره الله یې پتا کې سره د دې په واقعاتو کې عبرت عقل خوندانو د پاره ما کان حدیثا نه دا یو خبره چې د ځان نه جوړ کړی شوی ما کان حدیثا یفترا مولانا رومي واقع لیکي یو سړی ته د چې کله لاړو هغه ملتا ماشاءالله په یو ونه ډېر توتیان را جمع دی ورته وا توتیانو زما یو توتی پتا سبانی سلام وایا الا خو چې دا خبره ان پن کې اټو را پری وته ایسته په وغځول چې خبره شو ډیر راجزم ډیر زیات خپش ډیر زیات خو واپس لاړو اخر کله چې واپس لاړو وطن ته ورسې توتی ماما جی زما خبره دې کړې و زمانہ سبيان ویغوی چې ولې مې نو کړې خو ته تی هغه ساجي بکارو شو هغه ټول تو تی ان را پریوته دې خبره سره استمړ شو او چې دا واره د جدي ستا دې دې مستا لته وغځولې قبضه کې وغځولې هاي یاره دې مالک دا زړه د سي سي سي سي چور چور شو سو وخت پورې وو وو وو ورته جړل را جړل ایسته پرېخه کته وارته کته چې کته وارته تو تلاړو آل ته په ونه باندې کې ناستو کیا بات ہے وې دور ته چې واتو تی دا در سره څو وکړه دا څه ما جراوا وې ما چې خپل سلام غوې ته لګ چې تاسو څونه پېښماش کې او زدل ته په پنجره کې وې غیره ته چلو خودو چې ځان مړ کنو ژوند دی وشي ځان څنګه ځان مړ کنو ژوند دی وشي نو ما ځان مړ کنو دا دراغره څه کولای شي واقعا نه دا ګوره په دې کې لوی عبرت ده الله وې دنیا والا وګوره د یوسف علی السلام واقع مې درته بیان کړه خو این حکایت نه استتهی دا ګوره اسی یو د ادم او د درخانه د یوسف خان او د شیربانو قصه نه ده وتفصيل كل شيء دغه تفصيل د هر یو سیز ده او هدایت او رحمت ده دا قوم د پاره چې مان لري یوسف کې په واقعې د یوسف علی السلام کې د کې ډېر کمالات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د واقعې د یوسف ډېر مناسبت ده محبوبا ستا حال پشان د حال د یوسف علی السلام دی تنه ګوره خپل برادرانو یوسف علی السلام د ملک وشاړه خپل بپاسي تابم د مدینه د مکې نه شړی محبوبا ستا حال پشان د حال د یوسف علی السلام دی تنه ګوره یوسف علی السلام په لار روان دی دباونه ورته دی څوک پسې ګټه راخلی یرا د په تبام د مکین وزه او پتا باندې ویرای حالک که حال یوسف محبوبا یوسف چې کوم ده د کنعان په کوی کې درې ورځې او درې شپې و تبام په غار سور کې درې ورځې او درې شپې ته ره حالو که حال یوسف ستا حال پشان د حال د یوسف علیه السلام دی یوسف علیہ الصلات والسلام په پردي ملک آباد سره استقبال د یوسف علیہ الصلات والسلام کړي راحیل او عزیز مصر او د ملک مصر خلکو زما محبوبه د مدینه انصار اب استا استقبال کوي استا په استقبال کې به ترانی هغه وایي طلع البدر علینا حالک کحال یوسف زما محبوبا څنګه چې یوسف علی السلام په پردي وطن کې آباد شوه تبم په مدینه منوره کې آبادېږي حال ستا په شان د حال د یوسف علی السلام دی او محبوبا څنګه چې یوسف علی السلام لا په خپل برادرانو باندې برتری الله ورکړلا تا باندې بام یو ورځ داسې راځي چې تبه د بیت الله غلاف نسې او ای بچ لا اله الا الله وحده نصر عبدا واعز جندا وهزم الاحزاب وحدا تابا نبام داسې ورځ راځي حالک که حال یوسف محبوبا څنګه چې یوسف علیه الصلاۃ والسلام رونو ته یوسف ویلو لا تسریب علیکم اليوم تاسو باندې زور نه نشته محبوبا تبا په مکه کې ولاړې خپل قریش خاندان د دنیا خلق بدر ته جمعي او تا ته بوي ته ورته اعلان کې چې نن تاسو څه ګمان نه زستا سره څه کوونی کې ما هغه وای اخون کریم و ابن اخن کریم عزت من ورور د عزت من ورور بچي ته چې ته مونږ سره چې څه کول غواړې نو نن کولای شي محبوبه تب هم دا اعلان کې لا تسریب علیکم اليوم انتم عتقاء لله تاسو د الله د پاره آزادې حالو که حالي یوسف ستا حال پشان د حال د یوسف علیه السلام دی بسم الله الرحمن الرحیم